بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن اتبع سنته إلى يوم الدين أجمعين وبعد قال الله تبارك وتعالى والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم خو په عین وخت کې دا ویره په ځای پرته ده چې دښمن به د خپلې دغې پوځي ماتې انتقام له موږ نه په خپل فکري بري کې واخلي په بل عبارت دښمن به خپله دغه پوځي او عسکري ماتې د فرهنګي یرغل له لارې جبیره کړي او دا هغه حساسه مرحله ده چې باید په دې وخت کې د ملت ځوانان او د فکر او نظر خاوندان هغه نوي قیادتونه او اشخاص چې په راتلونکي کې د دې ټولنې د پوهاوي مسؤلیت ورپه غاړه دی هغه په دغو زوایاو باندې پوه شي په دې باندې پوه شي چې فکر څه شی دی فکري جګړه څه شی ده څنګه ترسره کېږي وسایل یې څه شی دي طریقه یې کومه یوه ده تر شا یې څوک ولاړ دي مقابله یې څنګه کېدلی شي د مقابلې دپاره یې کوم کوم وسایل په کار دي د مقابلې دپاره یې کوم منهج کومه تګلاره خپلول په کار دي له ځان نه دا پوښتنه وکړو چې آیا په موږ کې دا وړتیا شته چې موږ د دغه ډول یو پراخ فکري یرغل مقابله وکړو چې په هغه کې په لسګونو زره مؤسسې په کار اخته دي او په هغه کې په زرګونو رادیوګانې اخته دي او په هغه کې په سلګونو تلویزیونونه او تلویزیوني کانالونه په دې کې اخته دي چې څنګه مسلمانې ټولنې او بیا خصوصا هغه ټولنې او هغه ملتونه چې په جهاد باور لري او د جهاد په میدان کې له دښمن نه جګړه ګټل هغه تر تاثیر لاندې راولي نو دا یوه ډېره حساسه مرحله ده زه دې وروڼو ته د الله تعالی نه مزید توفیق غواړم او د دې توصیه ورته کوم چې دغه ډول سیمینارونه او ونډې او دغه ډول درسونه دوی په مسلسل ډول د نوي نسل لپاره د نوو ځوانانو لپاره ولري ځکه چې که چیرې موږ ځوانان په دغه مرحله کې هغوی د خپل فکر مشخصات وپېژني د دښمن د فکر مشخصات وپېژني او بیا د دښمن سره د فکري تعامل په طریقه باندې پوه شي د دښمن دښمن سره په فکري لحاظ څه ډول چلند وکړو موږ نو بیا د دې ویره نه وي چې دوی به په راتلونکي په راتلونکي کې دا نخواسته یو ځل بیا داسې وښویږي لکه پروني پاخه زاړه یاران چې وښویېدل او د خپلو لویو ګیرو او غټو پګړیو سره د صلیب تر بیرغ لاندې ودرېدل او د خپل ملت په خلاف ودرېدل وجه دا وه چې پرون موږ په شعارونو باندې اکتفا کړې وه پرون موږ یوازې په شعارونو اکتفا کړې وه په فکري روزنه ته موږ توجه نه وکړه پرون موږ د ډلې د زیاتولو په هڅه کې وو پرون موږ د کمیت د ډېرولو په هڅه کې وو کیفیت ته متوجه نه وو نو بیا ولیده چې فلم تغني عنکم کثرتکم شیئا ډېروالي هېڅ شی درنه ایثار نه کړي په ډېروالي سره سره لوی لوی تنظیمونه لوی لوی مشران لوی لوی رهبران رئیسان لوی لوی شخصیتونه د خپلې ټولې دارو دستې سره ورغلل او په رضاکارانه طور د دښمن په صف کې ودرېدل دې تنخوا یې ملېشتوب ورته وکاوه په اول ځکه چې هغوی د خپل فکر مشخصات نه وو پېژندلي د خپل فکر سره التزام نه درلوده د خپل فکر سره د قربانۍ عهد یې نه و کړی یوازې په شعارونو تېروتلي او یا په شعارونو خلک ترې ایستلي وو هغوی یوازې په پوستکي کې بند وو هغوی مغز ته نه وو کوز شوي مغز ته خو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم یاران کوز شوي وو چې کوم یو به د کفارو په لاس اسیر شو بیا به یې راوستل کافرانو به راوستل او په مخ کې به یې ورته یوه لویه کړایي یا یو لوی دیګی د ایشولو تیلو یا غوړیو نه کېښودې هغه به ایشېده او د ده یو ملګری به یې راواخیستی لاسو پښو نه به یې ونیو او په دغه ایشولو غوړیو کې به یې ورواچوه ده به په سترګو ورته کتل چې د هغه به غوښې ختمې شي او هډوکي به یې سپین سپین د کړایي سر ته راووتل بیا به یې دې ته ویلې چې ته څنګه کوې اسلام نه اورې که نه اورې هغه نه زه نه اورم هغوی د هسې سره د عقیدې سره د التزام صاحب درلوده د شعارونو خلک نه وو شعارونو پرون موږ ته ډېره ګټه ونه رسوله او که نن هم یوازې په شعارونو باندې اکتفا وکړو او د نوي نسل او د نوو ځوانانو فکري روزنه ونه کوو د دښمن د فکر مفردات ور ونه پېژنو او تر هغه د مخه د خپل فکر مفردات ور ونه پېژنو نو دا ویره بیا پر ځای پرته ده چې الله دې نه کوي په آینده کې به بیا دغه ډول مصیبت تکراریږي نو دا یو ډیر لوی مجال دی یو ډیر لوی عظیم کار دی ورونه دې ته متوجه شي دغه ډول فکري مجالس او دغه ډول د فکري یرغل یا د فکري جګړې په اقله بحثونه مناقشې په مکاتبو کې مدارسو کې دفترونو کې جبهاتو کې په حجرو په جماعتونو کې د ځوانانو ترمنځ هر چیرې باید رایج شي ځکه زمونږ ټول هر څه چې قربانوو کوم سر دی کوم مال دی کوم وطن دی کوم وینه ده کوم دارایی ده کوم هر څه ده هغه د فکر نه د ساتنې څخه خاطر دی خو که چېرې موږ خپل فکر ونه پېژنو نو بیا به هم دا هر څه د یو مجهول هدف لپاره قربان کړي او کله ناکله خو به مو د پردي هدف لپاره قربان کړي او پردی هدف او پردی فکر به راته د خپل هدف او خپل فکر په حیث باندې ښکاري بیا به خپله ټوله قرباني د پردیو په خاطر ورکوو نو الله دې اجر ورکړي ورونو ته دا ډېر لوی عظیم کار دی چې دوی شروع کړی او دا کار باید همدغسې دوام ولري په مختلفو وختونو کې په مختلفو ځایونو کې او د ټولنې د مختلفو طبقاتو دپاره که د ځوانانو دپاره وي د مشرانو دپاره وي حتی د سپینږیرو دپاره وي په ټیټ اصل د ماشومانو کشرانو دپاره وي د نجونو دپاره وي د ښځینهو دپاره وي په مختلفو شکلونو باندې دغه فکري پوهاوی په ټولنه کې او د مجاهدینو د شهیدانو په ورثو او د جهاد په دې نسل کې باید خور شي هغوی باید په دې باندې پوه شي چې د کومو بلاو سره به دوی مخ کېږي او څومره چلنجونه او مشکلات نور ورته په مخ کې پراته دي وروڼو هره جګړه دوه خواوې لري که عسکري جګړه وي هم د دوو خواو د دوو طرفونو ترمنځ وي که فکري جګړه وي هم د دوو طرفونو ترمنځ وي خو دا جګړه په خپله یو هدف نه وي جګړه هېڅ چېرې هدف نه وي ځکه جګړه په خپل ذات کې یو منکور او مکروه شی دی هېڅوک یې نه خوښوي خو دا جګړه تقدس او احترام د خپل هدف په خاطر باندې پیدا کوي جګړه ولې کله مقدسه شي کله محترمه شي او کله مکروه او منکوره شي په ذات کې دا مکروه ده وهو کره لکم قرآن ورته وایي چې دا ناخوښه شی ده خو دا مقدس شي کله ولې مقدس شي ځکه چې د کومو اهدافو د تحقق دپاره چې دا جګړه کېږي هغه ډېر علیا مقاصد وي هغه ډېر مقدس اهداف نو هره جګړه په حقیقت کې هغه د فکر جګړه ده د نه تر شا یو فکر کارفرما وي کله دیني فکر وي کله سیاسي فکر وي کله اقتصادي فکر وي کله اجتماعي فکر وي کله یو بل فکر وي قومي ملي ګرایي فکر وي تر شا یو فکر کار فرما وي روانه جګړه چې اوس په اسلامي نړۍ کې د مسلمانانو او د صلیبیانو یا د نړیوال صهیونیزم او نړیوال صلیبیت ترمنځ روانه ده دا جګړه نه د تېلو جګړه ده په حقیقت کې که څه هم تېلو د جګړې په حیث باندې سړی ونومول نه دا د تروریزم نه دا د تروریزم په خلاف جګړه ده نه دا د دیموکراسۍ جګړه ده نه د ازادۍ د خورولو او د بشري حقوقو د تامین جګړه ده بلکې دا په حقیقت کې د کفر او د اسلام جګړه ده جګړه د کفر او د اسلام جګړه ده خو یوې خبرې ته متوجه شو هغه ده چې دا نور نومونه او نور لیبلونه یې نو ولې ورباندې لګولي دي دا د دنیا خلک ولې په خپله میډیا کې کوشش کوي چې دغې جګړې ته نور نومونه وتراشي کله یې د تروریزم په خلاف جګړه وبولي کله د ازادۍ او د دیموکراسۍ د خپرولو جګړه بولي کله د بېعدالتۍ د له منځه وړلو جګړه بولي او کله د بېسوادۍ په خلاف د سواد د خورولو د فرهنګ او د علم جګړه بولي دا نومونه ولې ورباندې نور ږدي دغه د نوم بدلول دلته د دغه فکري جګړې د اهدافو نه پخپله یو هدف دی او هغه داسې چې که چیرې هغوی دغه جګړه صریح دیني جګړه اعلان کړي نو بیا به ټول مسلمانان که د هغوی ایمان قوي ده که کمزوری ده که ډیره په مخ شته که نه شته که باسواده ده که بېسواده ده که پوره التزام لري که نه لري په یو نه یو نه یو شکل به راپورته کېږي د دې جګړې میدان کې به خپل ځای اشغالوي د دې دپاره چې مسلمانان اغفال کړي وي یوه برخه یې په دې قانع کړې وي چې دا تاسو خو ټولو شام نه چې دا د تروریزم په خلاف جګړه ده یوه برخه یې په دې باندې اخبار کړې وي چې دا د دیموکراسۍ د خپرولو ځای دی تاسو په خپله دیموکراسان یاستئ نو بنان تاسو موږ سره یو یو او دښمن هم شریک وي خو که دغه جګړه په صراحت باندې د دین جګړه او د فکر جګړه اعلان شي نو بیا به تاسو وګورئ چې د دې جګړې طرفونه به او یا د طرفونو وضعیت به دا ډول نه وي یا به د امت ټول راپورته شي بیا به دا د امت جګړه وي دا بیا د اسلامي امت او د کفر جګړه وي نو ځکه کافران غواړي چې دغه جګړې نومونه وربدل په مختلفو زماني مقاطعو کې په مختلفو خاورو ځمکو سیمو کې مختلفو شرایطو په نظر کې نیولو سره هغې ته بېلابېل نومونه ږدي خو په حقیقت کې دا د کفر او د اسلام جګړه ده دا د دوو فکرونو جګړه ده یو خواته د کفر فکر دی یو خواته د اسلام فکر دی او دا څومره جګړې چې کېږي دا د دغو دوو فکرونو تر منځ روانې دي یا د اسلامي فکر غالب کېږي او یا به د دوی په ځن او ګمان باندې د دوی په ځان باندې چې د دوی فکر به غالب کېږي خو الله خپل دین پوره کړی او الله خپله شمع خپله رڼا هغه ګل کېدو مړه کېدو ته نه پرېږدي که څه هم د کافرانو خوښه نه ده ده الله کله هم په مسلمانانو د کافرانو لاره نه ورخپروي دا د الله عهد دی په خپل ځان یې اخیستی چې په مسلمانانو به په مؤمنانو به د کافرانو لاره هېڅکله هرګز نه ورخپروي خو د ابتلا او د امتحان مراحل به راځي او دا د تمحیص او د ابتلا مراحل هم په انبیاو راغلي هم په صحابو راغلي هم په صالحینو راغلي په ټولو راغلي خو عاقبت او نتیجه انجام او پایله به د متقیانو وي دا د الله خپله فیصله ده په خپل کتاب کې ځای ځای واضح کړې ده وروڼو فکري جګړه تر عسکري جګړې ډېره خطرناکه ده فکري جګړه تر عسکري جګړې ډېره خطرناکه ده که څه هم چې په عسکري جګړه کې به ککرۍ پرې کېږي کورونه به ورانېږي خلک به بې کوره کېږي فقر تندسي به منځته راځي هجرتونه او تکلیفونه به منځته راځي خو د الله په میزان کې د الله په تله کې فکري جګړه تر عسکري جګړې ډېره لویه ده دا د الله خپله فیصله ده الله فرمایي والفتنه اکبر من القتل یو خوا ته قتل ده یو خوا ته فتنه فتنه څه شي ده مسلمان له دین نه اړول مسلمان مرتد کول مسلمان له خپل فکر نه ایستل د مسلمان فکري او ذهني قناعتونه ور بدلول د مسلمانانو اهداف تبدیلول مسلمانان د خپلې لارې نه بېلارې کول دا د فتنې اشکال دي او قرآن همدې ته فتنه وایي او دا آیت چې نازل شوی نو دا د عبدالله بن جحش رضی الله عنه د هغه سریې په باره کې چې هغوی په شهر الحرام کې جګړه کړې وه او بیا کافرانو ورباندې اعتراض کاوه چې تاسو له یوې خوا نه ځان ته مسلمانان وایي او د اشهر حرم درناوی په ځان لازم ګڼئ او له بلې خوا نه په همدې میاشت کې بیا جګړې کوئ الله تعالی دلته مسلمانان او کافران دواړه یو حقیقت ته متوجه کوي ورته وایي چې دا دوی چې په مکه کې په مظلومو او مستضعفو مسلمانانو څه کارونه راخیستي او هغوی د خپل دین پرېښودلو ته مجبوروي د دین ازادۍ نه محروموي او هغوی د اسلام نه اړوي هغوی د هر ډول فکري او ذهني فشارونو لاندې نیسي دا تر دغه جګړې ډېره لویه ده تر دې قتله ډېره لویه ده والفتنة أكبر من القتل فتنه په حقیقت کې فکري جګړه ده او قتل په حقیقت کې عسکري جګړه ده دا د قرآن فیصله ده او د دغې فیصلې مثالونه او مصداقونه چې په نړۍ کې وګورو نو چې چېرې هم عسکري جګړه په مسلمانانو باندې یو ځل تپل شوې ده هغه د یو محدود زمانې دپاره ده د هغې تاثیرات بیا یو وخت ختم شوي او دغو عسکري جګړو مسلمانان دومره څه یې قل کړي دي دومره څه یې ورزده کړي دومره یې قوي کړي دي دومره یې په هغوی کې نوره هم شیمه پیدا کړې ده چې تر پخوا نور هم قوي شوي دي خو فکري جګړې چې چېرې دوی یو وار وهلي دي بیا یې سر نه دی راپورته کړی او که یې نه منئ نو راځئ چې یو څو مثالونه داسې سرسري یې تاسو خدمت ته عرض کړم اندلس د مسلمانانو اته سوه کاله مسلمانانو ورباندې حکومت وکاوه اروپا یې په علم روښانه کړه یوه برخه یې په دین او په اسلام روښانه شوه ټوله اروپا نوره د تیارو له زمانې راووته هغه زمانې نه چې دوی په خپله ورته ډارک ایج یا د تیارو زمانه ورته وایي له هغې راووته خو په فکري لحاظ باندې چې هلته مسلمانان د زمانې په تېرېدلو باندې کمزوره کېدل او بالاخره اهداف د مسلمانانو تبدیل شول اولویات د مسلمانانو تبدیل شول او سمتګرایي او نور شیان په کې داخل شول او احوا او د زړونو د خواهشاتو هغه تقاضاوې دا پکې داخلې شوې نو بیا هلته نن اندلس نشته نن هغه اسپانیا ده تاسو وګورئ ماورانه هر کې چې څومره اسلامي جمهوریتونه و یا اوس دي تش په نامه باندې دي په حقیقت کې هلته بیا هماغه کفر په یو بل شکل باندې حاکم دی روسانو د هغوی فکري ذهنشویي ورته وکوله او دا په لسګونو لسګونو کلونه تېر شول خو د هغوی په ژوند کې څه تبدیلي نه راځي وجه دا ده چې هغوی د فکري جګړې قربانیان دي اسلامي نړۍ کې وګورئ په عربي نړۍ کې وګورئ لوی لوی اسلامي مملکتونو کې وګورئ چې مسلمانان به پکې په لسګونو میلیونه وي او حتی په سلګونو میلیونه به مسلمانان پکې خو اسلام به پکې تر ټولو ذلیل وي او اسلامي دعوت به پکې تر ټولو کمزوری وي نور ټول دعوتونه که هغه د نشنلزم دعوت دی قوي به یې ورکړي که هغه د ډیموکراسۍ دعوت دی قوي به یې ورکړي که هغه د نورو فکري او اقتصادي او ادبي مذاهبو دعوتونه دي هغه به ورکې قوي وي خو اسلامي دعوت کې تر ټولو کمزوری وي وجه دا ده چې هغوی د فکري جګړې قربانیان دي نو ځکه خو الله تعالی فرمایي چې والفتنه اکبر من القتل فتنه تر قتله ډېره لویه ده یو خوا ته قتل ده او یو خوا ته فتنه ده فتنه الله لویه ښودلې ده قتل د هغې په مقابل کې کم دی ضررونه لري هغه ضررونه یې کم دي که موږ او تاسې تېر ډېر کلن جنګ او جهاد قرباني قتل تکلیفونه هجرتونه نه وای لیدلي نو یقینا زه په اطمینان سره ویلی شم چې موږ او تاسې به نن دومره هوښیار نه لکه کې یو تر ډېر کاله مخکې پورې زمونږ اجتماعي پوهاوی زمونږ سیاسي پوهاوی زمونږ فکري سطحه زمونږ بینش او زمونږ ارزیابي د پېښو د احداثو زمونږ تحلیلونه هغه دومره نه وو د هغې زمانې وزیرانو د اوس زمانې د اتمو د نهم سل جعلقانو په اندازه باندې فکري صحیح نه درلودله د هغې زمانې د ملکانو د هغې زمانې د خانانو د هغې زمانې د ټولنې د مشرانو د رهبرانو فکري سویې چې وګورې د نن زمانې تر یو عادي سرګروپ او تر یو عادي قومندان او تر یو عادي ملا او عادي مسجد امام نه ډېره ټیټه وه موږ جهاد اشعار کړو موږ ته هم دوست راوپېژنده هم دښمن راوپېژنده هم علم راوپېژنده هم په دنیا باندې وګرځولو هم د دنیا د خلکو مشخصات راوپېژندل هم د دنیا د خلکو اهداف راته معلوم کړو هم د هغوی سره د تعامل طریقې راوښودلې هم د هغوی قید او مکر او فریب او دوکهبازۍ او دا په سترګو باندې ولیدلې موږ د جهاد کې عقل کړو موږ یې ویشار کړو موږ یې بیا عقل کړي نه یو موږ په دې جهاد کې په حقیقت کې تاوان نه دی کړی بلکې په دنیاوي لحاظ هم ډېر څه ورکړي زده کړل تر کلونه پورې په لسګونو کلونو به چاته یې نیکه نه مغه یوه کوټه په میراث کې پاتې وه په همغه کې په خپله هم ننوتلی و غوا به یې ورته تړلې وه نغری به یې ورکې جوړ و همغلته خاصو خاشاک به یې همغلته پکې ایښي و مېلمه به یې همغلته کېناوه ورکې او ښه به یې دارایي هم درلودله په کور کې به یې شل غواګانې وې دا شل واړه به د ځان سره په دا یوه کوټه کې اچول نه یې کوله چې پنځه خرڅ کړي په هغې باندې ځان ته یوه بله ګلالۍ کوټه جوړه کړي وجه دا ده چې اجتماعي عقلي سطحه د خلکو هغه وخت ټیټه وه هغه موږ ته دومره سره وښودل چې اوس دلته لا خلک د مرفه زندګۍ خاوندان دي چې وطن ته څوک تللي دي هغوی ډېره مرفه زندګي سلیقه یې پیدا کړې ده دا چا هوښیار کړل دا د جهاد هوښیار کړل د قربانۍ هوښیار کړل د جنګ موږ هوښیار کړو موږ یې کمزوري کړي نه یو خو چې موږ یې کمزوري کړي یو او د پردیو په چپ کې درولي یو خپل قناعتونه یې رانه اخیستي دي نظریه یې را تبدیله کړې ده هغه فکري یرغل او فکري جګړه ده فکري جګړې زمونږ پرون په لکونو خلک د روسانو سره په قطار کې ودرول د هغوی د ټانګونو نه دفاع کوله د هغوی د اهدافو د تحقق دپاره یې کار کاوه د کمونیزم د خرابي دپاره یې قربانۍ ورکولې نن فکري جګړې په زرګونو بلکې په لسګونو زره بلکې په لکونو انسانان قیادتونه رهبران تنظیمونه سیاسي ټولنې دا د دښمن په صف کې ودرول او د خپل ملت په خلاف یې ودرول ولې ځکه چې دوی د فکري جګړې قربانیان ما تاسو ته مخکې عرض وکړو چې دا جګړه په حقیقت کې د فکر جګړه ده که څه هم په ظاهره به دا کله د اقتصاد کله د تیلو او کله د یو شي کله د بل شي نوم ورکولی کېږي ورته خو حقیقت کې دا جګړه د فکر جګړه ده د اسلامي فکر او د فکري کفر پر منځ روانه ده ما د خبرې په شروع کې د تاسو په خدمت کې د قرآن کریم دوه آیتونه تلاوت کړل دغه آیتونه درې خبرې واضح کوي یوه خبره دا ده چې دا جګړه ده دا جګړې کېږي ولې دا یوه خبره درېیمه خبره چې دا ده چې دا جګړې به بیا درېږي کله دا بیا درېږي کله دغه فکري جګړه یا دا جګړې عموما دا به درېږي کله او درېیمه خبره ورته دا ده چې د دغه فکري جګړې تر درېدو وروسته به د مسلمانو ټولنو او د مسلمانانو وضعیت څنګه وي په دنیا کې به یې وضعیت څنګه وي او په آخرت کې به یې وضعیت څنګه وي دا درې مفاهیم واضحوي مونږ ته دا ایتونه جګړې به روانې وي الله فرمایي ولا يزالون يقاتلونكم دوی به همیشه وي چې د تاسو سره به جګړه کوي همیشه به د تاسو سره جګړه کوي علما وایي چې په دې آیت کې چې کوم مفهوم پروت دی د بلاغت په لحاظ هغه ته تجدد استمراري وایي یعنې په مستمر ډول به دا جګړه روانه وي خو هر ځل به نوې نوې وي شکل به یې نوی وي میدان به یې نوی وي وسایل به یې نوي وي قیادتونه به یې نوي وي هدف یې مغیه وي ولا یزالون یقاتلونکم تاسو به وژني د تاسو په خلاف به جګړه کوي او دا د لا یزالون ټکي تجدد استمراري استفاده کوي یعنې په مستمر ډول به جګړه روانه وي خو دغه روانې ډله یا دغه جګړه به یکنواخته نه وي دا به په مختلفو شکلونو وي کله به دا د ساده جاهلیت په شکل کې روانه وي کله به دا د ګمراه فرقو عقایدي فرقو په شکل کې روانه وي کله به بیا دا د کمونیزم شکل کې روانه وي کله به بیا دا د لیبرالیزم شکل کې روانه وي کله به بیا دا د یو بل فکر په شکل کې روانه وي کله به د دې رهبري قیادت د کوم حکومت په لاس کې وي کله به قیادت د کوم قومي مشر او زعیم او ملي په لاس یو چا په لاس کې وي کله به بیا د دې قیادت یو بلاک په لاس کې وي یو نړیوال بلاک به د دې قیادت یې په لاس کې نیولی وي کله به هغه فرهنګي جګړه وي کله به هغه اقتصادي جګړه وي کله به هغه د توپ او ټانګ جګړه وي کله به هغه تعلیمي جګړه وي خو مسلسله به روانه وي ولا یزالون یقاتلونکم په بل آیت کې الله فرمایي ولن ترضى هرگز هیچ کله به راضي نه شي عنک له تا نه ای پیغمبره د تا له امت نه اليهود یهودان یهودان به راضي نه شي ګورې د یهودانو په باره کې زموږ تاسو تصور باید دا نه وي چې دا یهود بس یو څو کوره وه او په مدینه منوره کې اوسېده او یو څه بني قینقا نومېده یو څه بني نظیر نومېده یو څه بني قریظه نومېده او بیا مسلمانان ته راپورته شو د دوی د خیانتونو او جفاګانو په نتیجه کې هغوی چې وشړل او ختمه شوه یهود نن په ټوله دنیا کې تر ټولو بشري ټولنو قوي او ځواکمنه ټولنه ده چې د نړیوال صهیونزم په نامه باندې ده د امریکا هم حکومتونه هم د هغوی د لاس آله دي د دنیا ټول لوی لوی حکومتونه د دوی د لاس آلې دي د دوی د فشار وسایل دي که هر چا پکې باندې فشار ورکوي لمدې نه یې ورخوشي شي د دنیا ټول اقتصاد د دوی په لاس کې ده د دنیا ټوله میډیا د دوی په لاس کې ده دنیاوالو ته د فکر د خپرولو معرفي کولو او یا د فکرونو د له منځه وړلو وسایل دا د دوی په لاس کې دي همدوی دي چې رایه عامه یا پبلک اوپینین تشکیلوي او همدوی دي چې د یو چا په خلاف باندې پبلک اوپینین یا رایه عامه تشکیلوي یا د چا په تایید تشکیلوي او یا د چا په خلاف تشکیلوي تاسو وګورئ همدکترین وړوکی خبر به وي چېرې به په یو د دنیا په یو لرې کونج کې چې اصلا د توجه وړ نه هلته به یو پېښه شوې وي خو هغه به دوی دومره لوی کړي دومره به یې لوی کړي چې یو وخت دوه هفتې به رادیوګانې وو تلویزیونونه وو سټیلات وو انټرنټ پاڼې مطبوعات وو دا ټول وزارتونه وو دا ټول ورباندې غږېږي ځکه دوی دومره ورکې پوکي چې هغه نه د نړۍ یوه مسئله جوړه کړي دا څوک کولی شي دلته خو چې یو دکان خلاص شو سودا ورته ورسته شي خو څوک لا پرې خبر نه وي هغه خپل په شاوخوا کلی د کوڅې خلک نشو خبرولی چې زما په دکان کې دا شی دی هلکه راشي که یې غواړی څنګ سره به د کور څنګ سره به دکان وي هماغه سودا به ورکېږي خو دی به پنځوس کیلومتره لرې ښار ته پسې ځي له هغه ځای نه وځي هلته پوښتنه کوي او هغه سودا به راوړي ولې ځکه چا ورته ویلي نه دي چې دا شی دلته هم شته ده موږ تاسو نه شو خبرولی دوی په خپلو قضایاو باندې نړۍ په یو آن کې خبره شي او د خپل ځان په فایده د نړۍ د خلکو نظریات تبدیل شي او یا د خپل د دښمن په خلاف باندې د خلکو نظریات ورتبدیل نو یهود لوی قوت دی نن په دنیا کې او دوی نه راضي کېږي له مسلمانانو ولن ترضى عنك اليهود هیڅ کله به راضي نه شي له تا نه یهودان د لم په باره کې علما وایي چې دا نفیه تأکید او تأبید درې واړه افاده کوي په دې معنا چې نفي یعنې نه نه به راضي کېږي دا نوالی یو معنا یې داسې چې نه به کېږي د نو معنا ورکړې ده بله معنا په دې کې د تأکید ده کله به هم نه کېږي هرګز به نه کېږي دې آیت کې الله تعالی فرمایي چې دې بل څه نه نه راضي کېږي چې نه راضي کېږي نو څه به کوي جنګېږي به چې د یو چا سره راضي نه یې چې د یو چا نه راضي نه یې د یو چا کارونه دې خوښ نه دي یو څوک نه شي زغملی نو په خلاف به یې جنګېږي دا جنګ به روان تر تر کله دلته الله تعالی د دې هدف ښه په صریحو واضحو الفاظو باندې بیان کړی او هغه فکري هدف دی دا ټولې جګړې الله فرمایي چې دوی به جنګېږي جګړې به یې وي خو هدف به یې فکري وي جګړې به یې عسکري وي جګړې به اقتصادي وي جګړې به فرهنګي وي جګړې به په نورو شکلونو باندې خو هدف به یې فکري وي حتی تتبع ملتهم د حتی نه وروسته هدف راځي کله خبره کوي مقدمه جوړوي او بیا حتی ذکر چې دغه نه وروسته خپل هدف ذکر کوي حتی تتبع ملتهم تر هغه به دا جګړه روانه وي تر څو چې د دوی ملت ومني د دوی طریقه ومني د دوی دین ومني تر څو به چې دین نه یې منلی دا جګړه به روانه وي او دا جګړې به ټولې وي د دې دین لپاره د دغه هدف لپاره د دې ملت د تحمیلولو لپاره چې په تا باندې خپل ملت خپل رأي نظریات دین عقاید افکار د ژوند فلسفه دا در باندې در وسه شي ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم تر هغه به په مسلسل ډول د تاسو سره په جګړه اخته وي دوی تر څو چې تاسو له خپل دین نه مرتد کړي حتی یردوکم تر څو چې تاسو مرتد کړي عن دینکم له خپل دین نه ان استطاعوا که دوی دا کار وکولی شي دا خبرې یو خبر دا چې جګړې به روانې وي دایمي به روانې وي او دویمه خبره دا چې دا به درېږي کله دا به په هغه وخت کې درېږي چې خدا نه خواسته موږ کافران چې موږ د دوی ومنو چې کله هم د دوی ومنله نو بس بیا موږ د دوی دوستان بیا موږ سره جګړه نه کوي دلته قرآن موږ ته یو محک او معیار په لاس راکوي د ټولنو او اشخاصو نظریاتو او عقایدو او سیاسي او اجتماعي تشکلاتو د پېژندلو دپاره قرآن یو محک یو معیار هغه کاڼی زرکاڼی په لاس راکوي چې په هغه باندې اصلي جعلي زر معلومېږي هغه راته کوي او هغه دا ده چې هر هغه ټولنه هر هغه تنظیم هر هغه اجتماع هر هغه شخص هر هغه فکر هر هغه نظریه چې یهود او نصارا د خپل کنټرول په ساحه کې هغوی ته د کار اجازه ورکوي هغوی له دوی نه راضي دي که راضي نه وي که راضي ټولنه نه وي نو بیا دغه ټولنې چې دا د دوی سره یو ځای چا د اسلام په نامه په کار باندې لګیا دي اختر یې کار سره کوي نو دوی په خپل زور باندې لګیا دي کار کوي دومره زور لري چې په خپل زور اډیوګانې چلوي په خپل زور اخبارونه چلوي په خپل زور مجلې چلوي په خپل زور مساجد اشغال کړي په خپل زور او د ملک په زور امامان ورته دراولي دا کوم زور دی توپ نه لرې توپک نه لرې خبره ډېرو نه شي کولی خالي لاس ګرځې نو زور خو زه وینم څه نشته در سره څه نشته نو بیا تا ته ولې څه نه وایي او ما ته یې وایي خبره په حتا کې ده زه له حتا نه مخکې یم ته له حتا نه وروسته یې حتا تتبع ملتهم تا نه راضي دي ما نه نه راضي کېږي ولې تا سره منلې ما نه ده منلې دا بېله خبره ده ستا په پټه منلې به براله شرمېږي په دننې وایي په براله به ته په ټولنه کې خپل حیثیت له لاسه ورکوي بیا نور اجتماعي مقاصد دې له لاسه وځي مصالح دې له لاسه وځي دا به ته پټه ساتې خو منلې دې ده ورسره یا به دې ورسره منلې وي اجازه به درکړي در ناراضي دي جنګ درسره نه کوي یا به دې نه یې منلې که دې نه یې منلې نو بیا به ته زورور یې په خپل زور به اوسېږي نو زور خو دې ما ته معلوم دی زور خو دې نشته چې هر څوک ورغلي په هر شکل صورت که شنې جامې دي که زړې جامې دي که سپینې جامې دي که د پګړو سره ورغلي که د پکولو سره ورغلي که د واسکټو سره ورغلي که په چپلې کې ورغلي که په الو سره ورغلي که په موزو کې ورغلي خو چې هلته د کار اجازه لري دا د حقانو وروسته خلک دي دا زه نه وایم دا قرآن وایي دا د الله فیصله ده حتی تتبع ملتهم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعو تا ته ولې څه نه وایي دا ته څه نه درته وایي خو خبره شته منځ کې خبره په منځ کې شته خو براله کوي ځکه نه چې په ټولنه کې بیا خپل منزلت له لاسه ورکوي ته غواړې په یو وخت کې چې هم د مسلمانانو په ټولنه کې حساب شي او هم هغوی له ځان نه راضي وساتي جګړې به وي د فکر لپاره او دا جګړه به درېږي په هغه وخت کې چې کله د دوی فکر ومنو او د هر چا په خلاف چې دوی خپله جګړه درولې ده چې د الله وینا رښتینې ده نو الله وایي چې له تا نه راضي کېږي نه جګړه نه درېږي دا چې جګړه یې درولې نو تا ته خلاف نو څه شته ده خبره شته خو دا چې څه وخت به راوځي دا به بیا سبا ښکاري یا به د قیامت په ورځ باندې بیا ښکاري په دنیا کې به په ډېر مکر خپل ځان پټ وساتي خپل تور زړه به په سپینو جامو کې پټ کې خو د آخرت په ورځ باندې بیا ټول پټ شیان راښکاره کېږي درېیمه خبره چې آیت واضح کوي اوله د جګړې خبره وه دویمه دا چې کله به درېږي هغه مو واضحه شوه چې کله د دوی فکر ومنو جګړه به درېږي چې فکر یې ونه منو جګړه به روانه او بل فرض بل فرض الله دې نه کړي که چیرې موږ دغه نظریه د دوی ورسره ومنو هغه اهداف چې دوی ورسره ومنو چې د دوی غواړي په اسلامي نړۍ کې او د مسلمانانو په مملکتونو کې هغه ورسره ومنو تګلارې ورسره ومنو فرهنګ ورسره ومنو هغه نظریه ورسره ومنو عقیده ورسره ومنو هغه ټول فکري ارزښتونه ورسره تسلیم کړو نو بیا به موږ د الله په تله کې په کومه تیږه تلل کېږو په دنیا کې به څه یو او په آخرت کې به الله فرمایي قل ان هدى الله هو الهدى دوی خو به تا ډېر شیانو ته دعوت کوي چې دا ازادي ده دا دیموکراسي ده دا لیبرالیزم ده دا د بشر حقوق دي په دې کې شاید انساني احترام ده په دې کې زغم ده په دې کې تولرنس ده په دې کې دا شیان دا به ټول وایي راډیوګانې به وایي تلویزیونونه به وایي اسلام بېرته پاتې دی نعوذ بالله اسلام د لاسو پښو د غوڅولو دین دی اسلام کې خشونت دی اسلام کې وحشت دی اسلام په زوره نشر شوی دی اسلام د بشر اوسنۍ تقاضاوې نشي برابرده کولی اسلام د حاکمیت صلاحیت نه لري دا ټول شیان به دوی وایي خو پیغمبره ته ورته ووایه قل ورته ووایه ان هدى الله هو الهدى دا د الله نازل کړی هدایت همدغه هدایت دی دا د دوی نه ده په دې کې علماو چې حصر ده حصر بس همدا هدایت دی د دین هغه ته بل هدایت له سره شته نه قل ان هدى الله هو الهدى همدغه هدایت ته دغه اسلام چې دا دوی بد ګڼي چې دا دوی په خلاف راپورته شوي چې دا دوی تبلیغات ورپسې کوي چې دا دوی د تاسو له ذهن نه تراشي چې دا دوی تاسو ورباندې بې باوره کوي همدغه هدایت دی قل ان هدى الله هو الهدى همدا هدایت ګور شي دې نه بلار نه شي او کثیر تاسو بلار شي ته نه ولئن اتبعت اهواءهم او کته چیرې تابعداري وکوي د دوی د خواهشاتو خواهشاتو د خواهشاتو څه نه ده دا د دیموکراسي لفظي ترجمه ده کټ مش دیموکراسي ګورنمنت آف د پیپل بای د پیپل فار د پیپل د خلکو حکومت د خلکو په لاس د خلکو لپاره د اکثریت د رایې مطابق چې اکثریت څه غواړي همغه به کېږي نه دا چې اله څه غواړي نه دا چې رسول څه غواړي نه دا کار اسماني شریعت څه غواړي بلکې چې خلک څه غواړي اکثریت دا مني اکثریت چې په هر څه اکثریت چې په هر څه دا د اکثریت خبره ده ډېره خطرناکه خبره ده او بیا د دې د خواهش صحیح ده که اکثریت د خپل خواهش لپاره معیار د شریعت ومني نو د اکثریت محترم او مقدس دی که اکثریت دا ووایي چې موږ بې له اسلامه بل څه نه منو نو بیا صحیح ده خو که یوازې د دوی خواهشات پکې محک او معیار وي لکه په لیبرالیزم کې چې ده او په دیموکراسي کې چې ده نو بیا دا همغه څه ده چې قرآن ورته وایي اهواءهم ولئن اتبعت که چېرې ته ومنې اهواءهم خواهشات د دوی بشري حقوق د دوی یعنی هغه حقوق چې بشر د ځان لپاره له الله نه غواړي الله دا درسره منم دا درسره نه منم دا د کومه حق شته دا د نشته په جومات کې به زه درځم ډورون به راپسې نه ګرځي زما له نظام سره د غرض نشته زما له فوج سره د غرض نشته زما له لباس سره د غرض نشته زما له اخلاقو سره د غرض نشته ته پوه شو خپله پاچاهي دې په آسمانونو کې دا ځمکه باندې زه پیدا کړی یم یا په ځمکه زه هست شوی یم پیدا کړی یم نه په ځمکه زه هست شوی یم دلته به دماغ خواهش چلېږي ته دې په آسمانونو کې خپل خواهش چلوه دې ته وایي ډیموکراسي دې ته وایي لیبرالیزم ازادي د لباس نه اخیستل شوې ده ما لك من الله من ولي ولا نصير بیا نو نشته د تا لپاره څوک دوست ملاتړی نه دوست پیدا کوي نه ملاتړ په دنیا کې به هم ذلیل په آخرت کې به هم ذلیل تاسو به وګورئ چې دا ننه د ډیموکراسۍ لیونیان چې دا سپا تړونه کوي دا به یې ورځې وګورئ چې لاسپاک غوندې لاسونه چې به مې پاک کړم یې کار نه دی ته وغورځوي ته چې دا به دې له ځان سره بیا په واشنګټن کې به فامیلي ورته جوړوي په دې باندې به لاس پاکوي او بیا به د مجرمانو په حیث باندې بېرته یو یو تاسو منګولې در سپاري چې بېرته تاسو پرې خوشحاله کړي ځکه چې سبا ته بیا د تاسو نه د بل تعامل توقع لري دا یو یو مجرم دی دې دې کم مجرم دی بیا به دوی نه نه به امریکا ملاتړ کوي نه به الله ملاتړ کوي دا چې په خواهشاتو پسې تللي دا چې په ډیموکراسۍ پسې تللي دا چې د لیبرالیزم بیرغ پورته کړی دی دا چې د دوی په فکر ورګډ شوي د دوی په قناعتونو باندې قانع شوي دي ما لك من الله من ولي ولا نصير په بل ځای کې الله تعالی فرمایي چې ومن يرتد منکم عن دینه البته دا هم د هغه آیت نه وروسته متصل دی چې حتی یردوکم عن دینکم که تا که دوی به تر هغه تاسو په خلاف جنګېږي چې تاسو له خپل دین نه واړوي مرتدن کړي که چېرته دا کار وکولی شي خو بالفرض فرض المحال که چېرې تاسو مرتد شئ او د دوی دا ورسره ومنئ معنا دا چې د دوی ورسره ومنئ مرتد کېږئ چې د دې بیا ورسره ومنله مرتد کېږي که ځان ته مرتد وایي او که نه وایي ته مرتد یې چې دا د ده دې منلې او دا درنه راضي دی په شا دې صفوي درته وایي چې واه واه ته دې څه سره یې یو څه سره یو او دښمن هم سره شریک دی که ته یې وایې که نه وایې ته مرتد یې ځکه الله فرمایي ومن یرتدد منکم او چې څوک مرتد شي له تاسو نه عن دینه له خپل دین نه له هغه دین نه چې ان هدى الله هو الهدى د الله نازل کړی هدایت هماغه هدایت دی کله هغه نه مرتد شي فیموت او بیا مړ شي وهو کافر ګورئ الله فرمایي ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم تر هغه به تاسو په خلاف جنگ کوي چې تاسو له دین نه واړوي معنا دا چې کله جنګ سره ودرېده او ته پې غالب نه یو د جنګ ودراوه ته پې غالب نه یو د جنګ ودراوه د تا په خلاف معنا دا چې ته مغلوب یې تا ورسره منلې ده نو بیا ته مرتد شوی ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فداسې حال کې چې دا د دی ورسره منلې ده مړ شي الله فرمایي او دی کافر وي فأولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا دغه خلک په دنیا کې هم عملونه حبط شوي دي له منځه تللي دي بیا نو د جهاد دغې مغارې مه ډنګوه د مجاهدینو تشکل دا وایي د مجاهدینو ټولنه په پارلمان کې دا وایي نو قرآن خو وایي چې حبطت اعمالهم عملونه مې ختم شو جهاد خو فیشن نه دی چې هره ورځ رنګ شي او همغسې ځان چې غوړ کړي بیا راوځي نو بیا څه مجاهد جهاد خو د عقیدې نوم دی جهاد خو د عمل نوم دی جهاد خو د کفر په خلاف د جنګېدلو نوم دی جهاد خو د اعلاء کلمت الله نوم دی جهاد خو د دې نوم نه دی چې د چا نوم د احمد وي نور ورباندې د احمد نوم کېږو تر څو دی مړ کېږي مغه احمد دی جهاد مجاهدین دا خو یو عبادت دی چې څوک کوي مجاهد ته که چا پرېښوده نه ده دا خو فیشن نه ده دا هم میراثي شی نه دی حبطت اعمالهم د دوی عملونه حبطه شو د منځه ځي په دنیا په دنیا کې والآخرة او په آخرت کې هم په دنیا کې د دې متفق نه دي چې وایي د مجاهدینو ډله داسې وایي د مجاهدینو فرکسون په پارلمان کې په دې نظر ده کوم مجاهدین ته مجاهد یې چې دی درنه راضي دی او که هغه مجاهد وګڼو او همدوی جهنم والا دي په جهنم کې به همیشه وي چې دا په قناعت یې ورسره منلی وي په خوښه په رضاکارانه ډول یې ورسره منلی وي د علم او پوهې په نتیجه کې یې ورسره منلی وي هسې تېروتلی وي جاهل وي ناپوهه به ورته پیدا شوي د دې په باره کې د علماو بېل نظر دی خو دا چې په خوښه یې منلی په قناعت یې منلی رضاکارانه یې منلی د علم او پوهې په نتیجه کې یې منلی دی قانع دی ورباندې دفاع ورنه کوي د اسلام سره یې پرتله کوي تر اسلام یې افضل او غوره بولي د ده په کفر کې خو نو بیا هېڅ شک نشته ده وروڼو دا چې دغه سیمینار د تاسو د فکري جګړې په باره کې ده جګړه روانه ده او ټولې جګړې هم د فکر دپاره دي